الموصوفه بهما مثل الذي اكين او في الدار فله درهم دین وروسته مصنف علی الرحمه هغه صورتونه ذکر کړي چې پاغي کې هغه صورتونو کې د ټول د پاپ خبر باندې دی د سیوای چې کله دا مبتدا متضمنه معنا د شرط سره وي چې مبتدا متضمنه معنا د شرط سره وي نو په دا صورت کې د کل دفعه په دې خبر باندې جایز دی نو دا به چې چې دا مبتدا په منځله د شرط سره او دا خبر په منځله د جزاء سره او جزاء باندې خو د فا داخلول جایز دي نو دی وجنه الکه دا خبر باندې بیا د فا جزاء داخلول هم جایز او دا په کومو صورتونو کې دا مقتدا متضمنه معنا د شرط لرګره ډېر صورتونه دي خو د څلور صورت ذکر کړی دي اول صورت هغه دی چې دا مقتدا متضمنه معنا د شرط لرګره دا په صورت کې چې دا مبتدا هیڅ موصول وي او د دې الا دا مبتدا هیڅ موصول وي او چله فعل واقع شي او دا موصول سره چله نه مبتدا واقع شي نو بیا په خبر باندې د کوم د فاواجب یا د ذکر دي چې مبتدا اسم موصول دي او چې له ظرف واقع شوی نو په دغه صورت کې مبتدا متضمنه معنا د شرط سره ورګي نو د خو د پاپ خبر باندې بیا دی یا مبتدا نکره وي او صفت سوی صفت په چا سره غلي په هیڅ موصول سره یا صفت په چا سره غلي په ظرف سره غلي یا مبتدا چې شوی نکیره وي د دې نکیره توصیف په چا سره چې په فعل سره یا صفت کې شراغلې ظرف راغلې څلور صورتونه اول صورت هغه ده چې دا مبتدا دغه وي اسم موصول او د دې اسم موصول چې لتی شراغلې وي فعل راغلی یو یا دا مبتدا یې موصول دی دلې چې راغله مصدر راغله دریم صورت دا چې مبتدا نکیره ده صفت یې چې راغله ده یا مبتدا نکیره ده صفت یې چې راغله ده ظرف نو دا څلو صورتونه په دې څلو صورت او صورتونو کې مبتدا متضمنه معنا د شرط لري نو دخول د فاعل ځای په خبر باندې به شي مثال په تور باندې لکه د څه وای د دې مثال نو مثلا لکه الذي ياتيني فله درهم الذي في الدار فله درهم اوس الذي ياتيني الذي اسم موصول لته ياتيني دا فعل چې شواکه شوی دا موصول سره تللی نه دا چې شواکه مبتدا واقع یا الذي في التاريخ الذي اسم موصول دی په حرف جر داري مجبور جار سره مدونه د اثر په مستقر په شباب مخالف سره صفات واقع دا خبر واقع د چا د پاره نو دا چې دا واقع د چا د پاره موصول موصول سره تللی نه دا مبتدا او فله درهم دې چې واقع شوی خبر واقع شوی او بیا یا نکیروی او صفت فعل راغلی یا صفت ظرف راغلی لکه نکیری مثال به څنګه لکه کل رجل یاتینی دا کل مضاف رجل څه دی دا موصوف دی او یا اتینی چې شی واقع شوی دا صفات واقع شوی دی موصوف سره صفات نه دا مضاف له د مضاف مضاف سره مضاف له نه دا مبتدا او فله سره هم د شی چې واقع کیږي خبر واقع یا کل رجل فی الدار فله درهم هر هغه سړی چې په کور کې داغه د پاره یو درهم دی دا کل مضاف رجل موصوف په دار او لپاره په جواب متعلق سره صفات واقع شوی دی نو چې دې صفات واقع شوی دی او بیا دا مبتدا واقع شوی دا نو خبر باندې دخول د فا واجب دی چې هغه په لهو دی رحم نو دلته دخول د فاول په خبر باندې چې مبتدا متضمنه معنا د شرط لرو ګرځیدل دا الذي په دار دغه معنی کوي په دې شر الذي ياتيني په دې شر سره چې سړی ما ته راځي نو زه هغه ته څه ورکوم یا په دې شر سره چې سړی په کور کې وي نو زه هغه ته څه ورکوم درهم ورکوم نو مبتدا متضمنه معنا د شرط لرو ګذر معنا د شرطیت په مبتدا کې پیدا شو لهدا د دې وجنه د ټول د فاو خبر باندې چې دی واجب وقد يتضمن المبتدا کله متضمن او کله دا مبتدا معنی الشرط معنا د شرط سره معنا د شرط معنا قول ثاني لازم للاول یا قول الاول سببا لثاني اول سبب کوي د څه لپاره د ثاني لپاره اول سبب د ثاني لپاره څنګه ګرځي لکه دا وای الذي ياتي هر هغه سره چې راځي په دې سر سره چې دا سره ما دراسي په لور د هم د سفر بچي مدا درهم دا یا اکیلی دا سبب دی او په لور د هم دې چې شه ده مو سبب دی دا راتک چې د سبب دی د ورکول د چا لپاره د درهم لپاره نو لهدا د دې وجنه اول سبب او ثاني مسبب دی د دې وجنه علاقه چې دې کې معنا د شرطیت پیدا شو نو دا په منځله د شرط سره شو او ثابت په منځله د جزا سره شو په یوه خو صحیح کې دخول الفائده کېدل د فا په خبر په خبر کې وذالک دا په کومو صورتونو کې الاسم الموصول بفعل هغه اسم چې هغه موصول په تاسو سره په فعل سره یعنی دا اسم موصول وي او صله د دې چې واقع شوی او ظرف یا دا اسم موصول وي او صله د دې چې واقع شوی دی ظرف او نکیرته یا دا اسم نکیره ده الموصوفه بهما صفات دوړ باندې شوی دی سمانه دوړ باندې یا دا اسم نکره د صفت چې واقع شوه ظرف واقع شوه دا فعل واقع شوه یا دا اسم نکره د صفت چې واقع شوه ظرف واقع شوه نو مثلو مثال به څنګه الاسم موصول ولا لك الذي ياتيني الذي اسم موصول ياتي فعل هو ضمير مستتر غير فاعل نن یو آیا د متکلم چې واقع کی مفعول به دا یو صورت موصول به فعل او دویم صورت الذي في الدار الذي موصول في حرف جر دار مجرور جار سره مجرور سره په لغه ظرف مستقر په اعتبار د متعلق سره دی په صفات واقع کې د تاسو لپاره د دغه لپاره نه دا به او دا به خبر واقع دا به سله واقع چې د تاسو لپاره الذي موصول لپاره موصول سره چلې نه دا په مبتدا واقع شي فله درهم دا ترتیب کې چې واقع کی له دا جر مو خبر قدم د درهم کې چې ده مبتدا سره خبر نه جمله اسمه خبره دا خبر واقع شي د څه لپاره د اسم موصول لپاره نظر تفاعل خبر باندې راغلي دا جوازن وكل رجل ياتيني دا كل مضاف رجل موصوف ياتيني دا فعل هو زمون مستتر غير فاعل يا متكلم او في فعل سره فاعل صفات سره فاعل موصوف موصوف سره صفات نه دا مبتدا واقع شي يا كل رجل تداري دا كل مضاف رجل مضاف اليه موصوف فيها في جار د عارف مجرور جار سره مجرور نه ځکه مستقر په اعتبار د متعلق سره صفت د رجلین موصوف سره صفت نه دا مضاف له د مضاف مضاف سره مضاف له نه د شواقی شي مبتدا او فله درهم دا بلنی د فارسی شواقی شي خبر ورکړي وليس ولعل مانعان بالاتفاق دا خبره کوي چې ليت او لعل دا مانع دی بل اتفاق د دخول د فانا د دې خبرې سمانه ده یعنی په خبر د ليت باندې او په خبر د لعل باندې کا داخلي کی دا بل اتفاق مسله ده چې په خبر د لعل باندې او په خاص خبر د ليت باندې الکه داخلي د پاتې کې دی الکه ممتنع شي ولالک ذکور د پا په خبر د لیتا او لعل باندې مختلف دي وای دا څنګه چې دا لیتا او لعل چې کومه جمله باندې داخلي دي او کومه جمله ده جمله انشائیه ده او دا فاعل ځای چې راځي دا په جمله خبریه باندې راځي په جمله انشائیه باندې لهذا د دې وجه نه په خبر د لیت باندې په خبر د لعل باندې د خود پاتې کېده قاعده درته دا کوي چې د خود په خبر د لیت باندې او دا شان په خبر د لعل باندې ممتنع ده ولی ممتنع ده ځکه خبر چې دا څه دی لکه خبر د ليس او د لعل د جملې انشائیه ليس لعل چې په کومه جمله داخله چې هغه جمله کومه جمله جمله انشائیه وي چې جمله انشائیه وګرځي او جمله انشائیه وګرځي او دا د با جزایت څخه دا په کومه جمله باندې داخلي جمله خبریه باندې داخلي نه په جمله انشائیه باندې نه لهدا د دې وجینا په خبر د ليس او لعل باندې دخول د فهم مختلفه وليس ولعل او ليس لعل کې مانعان من الاتفاق دا معنی د دخول د فانه په خبر باندې والحق بعضهم ان بهما بعض د خلق بعضو نه هاتو دا کل کړی دی چې دا ان ملحقات د ليس لعل نه ګرځولې ده دې خبره سمانه د خبرې مطلب دا دی لکه څنګه چې په ليت او لعل په خبر باندې فانه داخلي دغه شاته د بعضو نهاتو په مذهب باندې د ان په خبر باندې هم چې نه داخلي دي باندې ده ولی الک د ان په خبر باندې فانه داخلي وای دا څنګه یو هباز دا وای چې دا د ان په خبر باندې خو څه په داخلي دي دا ان معنا د جمله د اخبار نه نه بدلي ان دا معنا د جملې په اخبار سره څه شوی نه بس یعنی دا معنا چې ان په کومه جمله داخله دي هغه د خبریت نه وباسي نه چې د خبریت نه نه وباسي نه د څه نه کوي چې ان د وجه نه بلا جمله خبریت شي وګرځي جمله انشائیه وګرځي لا تو لعل د وجه نه جمله خبریت جمله انشائیه ګرځي او د ان د وجه نه جمله خبریت جمله انشائیه نشي نو لهدا د دې وجنه چې جمله خبریا نه ګرځي کو نه بدلېږي په جمله انشائي سره نو د بعضو محاتو په نسبت باندې الکه د دې په خبر باندې بعد اخرول چې شي الکه جائز دي او بعض وایي چې نه د فا داخلول د ان په خبر باندې جائز نه دي ولې جائز نه دي ولته کدي فا په خبر باندې ان دا فا زغت ځکه چې اصل کې د ستر د شرط او جزاء کې تردید دی او ان کې چې چې دلته تحقیق دی او په مابین د تحقیق او تردید کې چې دلته منافات دی نو لهدا د دې وجنه الکه دلته د دې په خبر باندې فاد اخلي دل چې دي د ان په خبر باندې فاد اخلي دل چې دي ممتنع باقي نو حاصل وایي چې جایز دی ولې جایز دی ولې دا ان د وجنا جمله خبریه د خبریت نه نه وځي او نه په شایعت کې شي کېږي دا کې او باقي وایي نه چې د دې په مس کې تحقیق د شک کې تردید دی او نه کې تحقیق دی او په مابین د تردید او تحقیق کې څه دی منافات دی نو لهدا د دې وجنا الک په خبر ته ان باندې فائدہ بیان شي والحق او ملحق کړی دا بعض نحاتو ان بهما تغلیت او لعل پوری لکه څنګه چې د لیت او لعل په خبر باندې فاده داخلي دغه شان تعالی د ان په خبر باندې هم شي کې لکه فاده داخلي دې باندې یو سوال وارد لکه څنګه چې دا اختلاف په ان کې دی نو دغه شان دا اختلاف په ان کې دی چې د باسو په نها د باسو نهات په نسبت باندې د ان په خبر باندې هم په داخله و جایز نه دی او د باسو په نسبت باندې جایز دی څنګه د ان اختلاف ذکر کا او د ان اختلاف ذکر نکړه نو دا جواب دا دی چې دا د ان اختلاف ذکر کا هغه مشهور او د ان اختلاف چې وو غیر مشهور لهدا د دې وجنه دا یو اختلاف ذکر څه دا په ذکر وقد يحذف المبتدا لقيام قرينه جوازا كقول المستهيل الهلال والله والخبر جوازا دین ورسته بل قاعده درته بیان چې کله کله د څه چل هم کیږي چې دا مبتدا حذف کیږي وقد يحذف کله کله مبتدا حذف کیږي لقيام قرينه لوجد وجود قرينه او جوازن الک جوازن حذف کی دا حذف د مبتدا چې د ډیر کم دی اصل په مبتدا کې ذکر دی چې خامخا مبتدا به ذکر ولې ځکه چې مبتدا محکوم علیه ده او حکم چې دی هغه معلوم او مذکور شي باندې لګي نو لهدا د دې وجنه مبتدا به خامخا ذکر کیږي لیکن که یو قرینه لفظیه موجوده وي یا قرینه عقلیه موجوده نو په وخت د وجود قرینه لفظي کې او قرینه عقلی کې حذف د مبتدا جائز دی مثال د قرینه لفظي په څنګه لکه دلته دی راغلی لکه قول مستحيل الهلال والله الهلال والله مستحيل استحلال نه دی مستحيل په معنا د مفسر الهلال جو سره چې سپوږمۍ ته ګوري او دا د روزي میاشت را روانه ده او ټول خلک لکه څوک چتونو ته خطلې دي او څوک صحرا کې ورته ولاړ دي چې لکه سپوږمۍ ښکاري کنه ښکاري نو الکه د یو سړی اچانک په سپوږمۍ باندې شي پریوته نظر پریوته نو د خلکو په منځ کې څه وکړه الهلال والله الهلال والله دا د سپوږمۍ دا د نو الهلال کې دا مبتدا حذف کړی دی هاذا الهلال والله هاذا الهلال والله دا هاذا مبتدا دا الله چې د پاره دا الهلال چې څه واقع شوی دا خبر واقع شوی والله او دا والله کې دا واو قسم دی اي اقسم بالله دی اي اقسم والله دی اقسم فعل فاعل الله به دغه د پاره چې واقع شي مفعول به واقع نو قسم کوم په الله باندې چې دا کمیاستا دا سیمو ته ضرورت نه او د چې تل چې دا کلمه چې د عربو په محاوره کې ذکر کیږي نو هغه خامخا دا خبره په دې سره ذکر کوي او صورت د قسم کې ذکر کوي عرب قسم کې ذکر کوي اوس هم ډېر جواب قسم اسی معمولی خبره باندې بدون ډېر تصور کی کنا چې څو ورته حیران پات ورب الكعبه ورب بالله بالله ورب الكعبه ورب محمد دغه قسمونه کوي نو الهلال والله دا په اصل کې چې هاذا الهلال والله نو هاذا مبتدا ده الله دا دا الهلال چې واقع شوه ده خبر واقع شوه ده هاذا مبتدا او الهلال خبر واقع شوه ده دلته دا مبتدا دي چې شوه ده حذف شوه ده په دې باندې قرینه چې شوه قرینه حالیه ده قرینه حالیه چې دا د لیدل د دې سړي نو دا په دې باندې قرینه ده چې دلته د هاذا فعل هاذا د هاذا اسم اشاره هڅ پسوي ده او اصل کې تفسیر عبارت ته چې هاذ الهلال والله یا دې باندې اعتراض واردېږي نو موږ وایي چې دا موږ د قبلې د حذف د خبر نه نه ګرځو ولې کدا موږ د قبلې د حذف د خبر نه ګرځو بیا په فقط خو د مقصود راځي بیا په مقصد کې حذف یعنی دا په خلاف مقصود راځي ولې یو د چې څنګه وایي یو د سپوږمۍ نه لیدل دي او په هغه صورت کې اچانک د سړي نظر کې پریوځي نو باغ وخت ویل کېږي چې هاذا الهلال کدا موږ د الهلال هاذا نو په بیا بدلی دا مطلب شي نه چې یو سړی میاش لیدلې دا او دی بل نه لیدلې دا سړی راځي ته ورخه چې راشه زړه کنه شو الهلال را مې هغه الهلال په هغه وخت ویل کېږي چې دا میاشت یو ځل چې شي شي وي لیدل شي وي یو کس لیدل وي او بیا دا نور کسانو نه لیدل نو دا نور کسانو په دې راځي او ته شي خي دا میاشت او الهلال چې دا موږ د قبيله د شان وګورو حذف د مبتدا وګورو نو دا بیا د هغه قبيله نه ګرځي چې لا هیڅ هم نه اسنده لیدلې لقيام قرينه اي وقت حصول قرينه فاغ وقت چې حاصل ته قرينه نو ځکه ما دا دا لقيامي کی اشاره څه شو علام للوقت لا للازمه دا لام لام وقتيه ده لام تعليليه نه ده دیو چې نه اعتراض نشي کولای چې ما بعد لام او علت د ما قبل د فارغ او چې کله علت راسي معلوم خو خامخا موجود دي نو جوازن خو سره منافي دي وقد علت راسي معلول وجود وجوبي ده نو لهدا د دې وجنه دا جوازن سره منافي ده نو موږ جواب وکړو چې علاقه دلته لام لام تعلیلیه نه ده بلکې دا لام څه ده وقتیه ده کقول المستهلی لکه هغه قول د مستهل څه معنا مبصر الهلال یو سړی وویني د سپوږمۍ او رافع الصوت عند رؤيه الهلال د اواز پورته کی په وخت د لیدلو د حکمي کی څنګه وای الهلال والله الهلال والله اصل کې تمجید عبارت ده چې هاذ الهلال والله اذا مبتدا الهلال خبر مبتدا سره خبر نه دا جمله اسمیا او قسمیا الله دا مفدی واقع کی د چا لپاره الکه د اسمو فعل منصوبه لپاره او وجوبا کله حذف کیږي فيما اسم الجماع چې کله قائم مقام موصل موصل کله چې قرینه موجوده نو حذف د خبر جائز او کله چې قرینه او صد مسد دواړه موجوده نه بیا د حذف د خبر چې دی واجب دی مثال به څنګه لکه دا مثال وای خرج تو سو سلام فاذا الصبح فسناغهان دریندا دا مرفوع مبتدا واقع شوی دا او خبر ته تحذف شوی دا چې موجود دی فیض الصبح پس ناګهانه درینده موجود دی چې شی وو موجود او دلته قرینه چې شی ده چې الک دلته دا خبر حذف شوی دی قرینه دلته قرینه چې شی ده قرینه دلته ایزا مفاجاه کې ده لفظیه ده قرینه لفظیه په حسب د خبر باندې شي ده اذا مفاجاته ده اذا مفاجاته څنګه قرینه ده اصل کې اذا مفاجاته کې قاعده ده دا اذا اذا مفاجاته داخلي کې په څه باندې راځي په جمله باندې داخلي اذا مفاجاته داخلي کې په څه باندې جمله باندې او دا په مبتدا او خبر باندې داخلي کې نو دلته اول جز وو چې السبوع مبتدا ده او بل جز نو نو موږ ته پته ولګېدل چې علاقه دلته دا خبر کې شي شوی دی حذف شوی دی والخبر وقد يهزق الخبر کله کله حذف کیږي دا خبر جوازا مثال په شکل لکه خرج فاذا الطبوع نو وتلم فسناګه هغه دا خبر دا سبوع ترې دا واقف دې شي وو ولاړو وجوبا او کله دا خبر حذف کی په حذف وجوبی سره کم ځای کې فيما التزم في موضعه غيره هغه صورت کې چې لازم وګرځول شي په موضعه په ځای د خبر کې غیر مسوا د خبر نه یو بل شي الکه خبر حذف کیږي په هڅه کې وجوبي قیاسي سره چې کله خبر په ځای باندې یو بل شی لازم وګرځي دې خبرې څه مطلب دی چې د شتلوسی چې دا خبر حذف شي او دا خبر په ځای باندې قائم مقام راځي نو چې قرینه موجوده او سلمسد او قائم مقام سلمسد معنا د قائم مقام نو دا موجود وي نو بیا الته خبر حضرت کی په حسبي وجوبي سره مثال به څنګه دا غي څلور زونه دی یو لا لولا زید لکان کذا بل ترکیب ته ضرب زیدان قائما دریم ترکیب ته کل رجل وزیعته څلورم دی ولا عمرک لا فعلنا کذا نو په دې څلورو صورتونو کې دا خبر حذف شوی دی په حالت وجودي سره ولې څه قرینه موجوده ده او څه مقصد راغلی دی یو قائم مقام د خبر راغلی دی نو له هغه دی چې دا خبر حذف شوی دی په حالت وجودي سره یو چې څه ده لکه لولا سیدون ده دا مثالونه ذکر کړی خو دا مثالونه نه مطلب چې څه ده الک اشاره قاعده کلی ته ده مثال نه اول مثال ذکر کړي لولا زيتون لولا زيتون نه مراد څه مطلب دی كل اسم وقع بعد لولا وكان خبره عاما هر هغه اسم چې دی واقع شي روسته د لولا نه او خبر د دې چې به لکه دا افعال عامو نه خبر د دې چې نبی افعال عامو نه نو دلته حذف د خبر واجب دی ولې ځکه چې قائم مقام او صد مقصد د خبر د څه شي دی موجود مثال به څنګه لك لولا زيد لكان كذا لولا زيد لكان كذا يا لولا زيد لكان كذا دته لولا رغله ده لولا د څه د فرضي لولا امتناعیت ته ویل کیږي ثاني هلاکت عمر ممتنع دی ولی ممتنع دی لی وجود الاول د وجه د وجود ثانه اول نه څنګه شي دی وجود عالی دی اوس دا خبره ده چې دلته لولا کان لولا زید لکان کذا کچته زید نه وای نو دا کار بشوي وای لیکن دا کار څه کول شو چې دې سره دې سره اوس دلته دا لولا زیدون دا مبتدا او خبر باندې داخلي دي لولا زیدون دا په جمله باندې داخلي دي اصل کې تفصیل څه دی لولا زید موجودا کچر ته زید موجود نه وای لکان کذا دغه شان تکار شوی وو اوس دا خبر دلته حذف شوی دی اصل کې لولا زیدون دی د چې د اوس لولا زیدون لکانه کذا دی دا پاسل کې لولا زیدون موجودونو نو زیدون مبتدا او موجودی دي چې شته لکه خبر او دا خبر حضرت شوی له پاس وجوبي سیاسي سره ولې لوځي د قرینه او صد مثلا قرینه چې شته خپل لولا دا لولا په څه باندې داخلي کی جمله باندې داخلي کی دلته په څه داخل شوی دی او مفرد باندې چې داخل او دویم چې شې مقصد دی دا لکانه کاته دا جواب د لو دی دا جواب د لو قائم مقام د چا ګرځیدل دی لکه خبر ګرځیدل خبر حذف شوی دی او دا چې موجودون دی او دا جواب د لو دا قائم مقام د دې ګرځیدل خدا خبره ده او دا خبره ده چې تعین د محذوف باندې چې څنګه راځي موږ وایو لولا زیدون موجود دی دا لولا کې دا زیدون حذف قرینه خو موږ ویل چې دلته خبره حذف شوې ده قرینه دې چې دا چې لولا په جمله داخلي دلته په چا داخل شي مفرد باندې بل دا چې خبر دلته چې ده موجودون دی ولا لك خبر دلته موجودون دی دا د دې لپاره چې تعالی له هم ویل چې دا راځي له پاره د سيسي امتناع د ثاني لوجه د چانه وجود د اول نه دا وجود دلالت کوي کنه کوي امتناع د ثاني راځي له پاره لوجه د وجود د اول نه لهدا د وجود باندې دلالت کوي نو دې وجه نه لکه موجوده دلته خبر حذف شوی دی خدا خبره ده چې کچته خبر د دې د افعال خاصونه خبر د اولاد چانو د افعال خاصونه دا موجود قائل او موجود او حاصل او ثابت دا خو شي دی لکه دا افعال عملي او که خبر د دې چې شي نو افعال خاصونه نو بیا د خبر حذف کوتی شدید جایز دي دا د دې خبر کې شي لکه ذکر شوی دی نو دیو جنا دا خبر د دې حذف کیږي الله حذف کیږي چې دا خبر د دې نوي افعال عام وي ومثل ذلك زيد قائما او بل چې دا خبر حذف شوی دا غي مثال به چې لکه ضرب زيدا قائما دا څه کیږي چې ضرب زيدا وهل زما زيد لرا حاصل دا حاصل وو او د فاعل واقع کې زیدن مفعول واقع دا د مصدر سره د خپل فاعل او مفعول د مبتدا واقع کیږي او حاصل د دې لپاره چې واقع کی خبر حذف واقع او دلته د حاصل خبر حذف شوی دی او د دې قائم مقام د حاله د چې قائمن دی دا راغله د دې قائم مقام چې شي ګرځي او دا ظرفي د قائمن څه مراد دی د سر په ځای د قائمن مراد ده د دې نه مطلب څه شي مطلب دا دی چې دا مصدر مضاف مصدر څه شي راغلی مضاف مصدر دوه قسمه ده یو مصدر حقيقي ده بل مصدر څه شي راغلی تعویل مصدر حقيقي لکه دا ضربان وخت مصدر تعویل چاته ورکی چې انت په فعل مضارع باندې داخل شي نو دا ان خپل مفعول په تعبیر د چا سره راړي مصدر سره راړي نو دې ته چې ورکی علاقه مصدر تعبیر وي او د دې نه مراد څه دی هر هغه مبتدا چې هغه مصدر وي صورتن مصدر وي او کتابیدن چې شوی علاقه مصدر بیا د دې مطلب اضافت فاعل ته سووي یا اضافت مفعول ته سووي یا اضافت فاعل او مفعول او ما بعد دین حال راغلوي حال یا د فاعل نه راغلوي یا د مفعول نه راغلوي یا د فاعل او د مفعول یا صيغه د مبتدا صيغه د اسم تفسیر وي او د دې اضافت مصدر ته څه وي او مصدر بیا عام دی که حقيقي وي او که مصدر کی شي ورکه تعبیری وي او دا مصدر حقيقي اضافت یا فاعل ته شوی وي یا مفعول ته شوی یا فاعل مفعول ضرب ته شي او ما بعد دې نه چې راغلی وي حال راغلی بیا حال یا د فاعل نه راغلی یا د مفعول نه راغلی یا د فاعل او د مفعول ورو نه راغلی یا د چې تبدیل مضافت مصدر تابعی ته شوی دی او بیا د اضافت فاعل ته شوی دی یا مفعول ته شوی دی یا فاعل او مفعول چې مبتدا مصدر کی شوی صورتي وي اضافه یا کی سره چا ته شوی فاعل لکه ضربي قائما او ما بعد نه حال راغله یې مفعول ته سره ده مثال په تور باندې ضربي زیدل یې فاعل او مفعول ورته سره نو ضربي زیاده اما کې ضرب زیدل دا قائم د اصول یا د ټول راغلی بیا وایي سر په زیدن قائمه سر په زیدن قائمه نو علقه دا حال واقع شوی هم د فاعل نه هم د ثنا فاعل نه مخنن صورت صدا درې صورت یا مبتدا مصدر تعبیری ده او بیا نسبت یا فاعل ته شوی دی یا مفعول ته شوی دی او یا غوړ ته مثال په تور باندې ان ضربت قائما یا ان ضربت زیدا قائما او ان ضربت زیدا قائمین مبتدا صيغه د اسم تفصيل ده او د دې اسم تفصيل اضافه چا ته شوې ده لکه مصدر ته شوې ده او د دې مصدر اضافه بیا فاعل ته شوې ده یا مفعول ته یا کور ته اما بعد دې ده چې راغله ده لکه حال راغله حال یا د فاعل راغله یا د مفعول راغله یا د کور راغله مثال ته څنګه لکه اکثر ضربي اکثر ضربي زيدا قائما اکثر ضربي قائما واخلا يوم اکثر ضربي قائما يا اکثر ضربي اکثر ضرب زيدا ضرب زيدا قائما نسبت مفعول ته سوی چې فاعل مفعول ته اکثر ضربي زيدا لکه اکثر ان ضربت قائما اکثر ان ضربت زيدا قائما او اکثر ان ضربت زيدا قائما نزول صورت شپږ صورتونه په تا کې راځي په هغه چې مبتدا اضافه کو یا ته متکلم ته شوی اضافه یا فاعل ته یا مفعول ته یا دوړ ته شوی ولې ځکه چې الکا فيما الکا د تدمسد او قائم مقام نو د دې وجه نه حد ته خبر واجب دی اوس حال تدمسد او قائم مقام دي چې اوس دا اثر به زید قائم دا پاتې پیچی شي در به چې شه دی دا مصدر مضاف یا د متکلم د مضاف الیه دا صورتن خو مضاف الیه مجبور ده لیکن معنا دا فاعل دی او زیدن دې کې شي کې مفعول ضرب زیدن اذا کان قائم اذا کان خو پاتې شو کنه یا اذا کان دا چې شه دی اذا ظرفیه ده متضمنه د معنا د ظرف سره او حال کې معنا د څه پرته ده لکه ظرفیت پرته ده حال کې معنا د څه شه دی لکه چې وای جان شاید راکبن هم چې وای جان شاید وخت رکوبي نو په حال کې معنا د چا پرته ده د ظرفیت پرته ده چې په حال کې معنا د ظرفیت پرته ده نو دیو دې نه اذا کان تم ضرورت نشته ده نو دا حال دا قائم مقام د چا وګرځیدل د اذا کان وګرځیدل نو دلته څه شي کار شوی اذا کان قائم مقام د خبر ګرځیدل او د اذا کان بیا دا قائمه چې د قائم مقام د چا ګرځیدل اذا كان غير نو دلته اتحاد دلته خبرم حذف شوی دی او دا اذا كان چې كان سره تعمل دا ظرف مستقر دی او دې واقع شی په دې خبر په مقتدا کې نو لهدا دا قائما متضمن معنا د ظرف لرو نو لهدا دې دې او جنا دې چې یو ګذر قائم مقام دې کانا وګرځیدل لهدا دلته سلمته توجیه دې دا کان دی او دا قائما دی نو لوجه د وجود د سر مسله او قائم مقام نه دا خبر حذف شوی دی په حذفي وجوب سره وكل رجل وزيعته دا وكل رجل کی کل مضاف رجل مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه مبتدا او د دې خبر ته مقرون دی مقرون نه دا خبر دی وزيعته دا و په معنا د معاصر دی اي معاصر عتیقی دا به وضعیتون دا مفقودی واقع شي د مقرون لپاره او دا خبره ده وکل رجل مقرون هر سړی چې د یو ځای ده معاصره چې د خپل کسو کو د کار سره اوس دا خبره ده چې وکل رجل وضعیتونه مو مقصد کې شي مقصد د کل رجلن و سیعتهونه مطلب دا دی هر هغه مبتدا چې هغه باندې عطف شي دیو شي واسطي د وخت سره داسې و چې د په معنا د څار سره دی ما سره دی یا د شی و چې په معنا د مقارنت سره دی او خبره درته دا ده چې دا و په خپل په مقارنت باندې دلالت کوي نو دا ونه پته لګیږي چې دلته دا مبتدا متصفه ده په صفت د چا سره لکه مقارنه سره نو لهدا دلته دا حذف د خبر سره واجب شوی دی چې قائم مقام موجود دی قرینه کې چې دا وو چې هغه متضمن د معنا د مقارنه سره دا قرینه ده او څک مقصد چې ده دا ما بعد وو دا قائم مقام د چا ګرځیدل د خبر ګرځیدل دی اصل کې تفسیر د عبارت څه دی چې کل رجل مقرون هر سړی په واسطه معول مع مع بيعتي د خپل صنعت سره د خپل حرفت سره او د خپل کسب او کار سره مدریم ترکیب څه مطلب دی هر هغه مبتدا چې د شي شی واقع شي وي عطف شی په دې مبتدا باندې یو شی په واسطه د وو سره چې دا وو په معنا د وعد سره وي او دا وو په معنا د محاکات سره وي الکا مقارنت سره وي نو د حذف د وجه د قرینی او د صد مسرنا ما بعد دی وو چې د وضعه د قائم مقام د خبر د دې نه لري قرینه چې د خپل وو د دلالت کې په معنا د مقارنت باندې ولا عمر خلا قالنا كذا لا عمر كذا ترکیب چې واقعي دي مبتدا او دلته مراد د عمر څخه کومه ده څه مطلب دی هر هغه مبتدا چې مقسم به واقع شي مبتدا چې شي واقع شي مقسم به واقع شي نو خبر د دې حذف کیږي په حذفي او سوفي سره ولې ځکه دلته قرینه څه شي ده خپل کېدل د مبتدا مفهوم به دا قرینه ده او قد مسد څه شي ده جواب د قسم دی قد مسد د چا کوي ده د خبر کوي ده ولا عمر قسمنا زمان استا په عمر باندې چی شوی قسم قسم لا فعلنا قضا زبدا کار او کوم مده بس نو ذکی کوم نو لعمر کلا فعلن کذا کې لعمر کا کې دا مبتدا او قسمی دې لپاره چې واقع شوه ده خبر واقع شوه ده او دا قسمی خبر د حذف شوه ده په حذف وجوبي قیاسی سره ولې حذف شوه ده ځکه قرینه موجوده ده قرینه چې څه ده هغه دا چې کېدل د مبتدا مقصد به مبتدا چې واقع شوه ده